إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مزل له ومن يزلله فلا هادي له وعد الله الذين امنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم ليستخلفنهم في الارض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتزى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم امنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا او الله انسانان او پیران ته وای افحسبتم انما خلقناکم عبثا ایستاسو دا ګمان دی چې تاسو ما به پیدا پیدا کړی وای وانکم الینا لا ترجعون تاسو به موږ ته نه راګرځئ خامخا موږ د یو مقصد د پاره پیدا شویو چې هغه د الله په ځمکه د الله بندگی وکړي شي او هغه ته سر ټیټ کړي شي او هغه ته عاجزي وشي د هغه نه سوال وشي او د هغه احکامات ومنل شي او د هغه د نواهیو نه ځان بچ کړی شي ما چې کوم آیات ولوستو دو آیاتونه نو په دې آیاتونو کې الله سبحانه وتعالی وعده کړې ده د مؤمنانو سره چې زه به ورله په ځمکه باندې مشري ورکوم او مشري به هم د دې دپاره ورکوم چې د الله سبحانه وتعالی بندګي په دې ځمکه به د الله سبحانه وتعالی دا ډېره خوښه ده چې بنده هغه ته عاجزي وکړي د هغه بندګي وکړي هغه ته فریاد وکړي او د هغه نه غوښتنه وکړي او د هغه لپاره محبت د هغه لپاره بغض او کینه او دشمني وکړي خو الله د وعدې سره یو څو ټکي ذکر کړي دي چې دا صفات په چا کې رالو نو هغو خلکو سره به دا وعده یقیني کېږي الله وایي وعد الله الذین آمنو منکم الله وعده کړې د هغه کسانو سره چې ایمان راوړی ستاسو نه په چا کې چې ایمانی اول شرط دا دی چې دا وعده چې په ځمکه به الله تعالی خلافت ورکوي نو دا وعده الله سبحانه وتعالی د مؤمنانو سره کله چا کې چې ایمانی ایمان دې ته ویل کېږي هو التصديق بجميع ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم فاغه خبر باندې یقین کول کم خبرې چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم موږ ته راوړي دي او یقیني معلومې شوي نو دې ته ایمان ویل کېږي زما رونو الله به زمونږ سره دا وعده اله پوره کوي چې موږ کله دا شرط موجود ایمان الله منل د الله رسول منل ملائکه کتابونه منل او کله چې په موږ کې ایمان نه نو دا وعده به الله سبحانه و تعالی زمونږ سره نه پوره کوي او ایمان دا قوم وطن باډر ملک دا نه لری څوک چې الله منی او د الله رسول منی په زړه کې ایمانی توحیدی دا زمونږ ورور دی کو هغه په شرق کې کو په غرب کې کو عربي کو عجمي کله چې زمونږ ایمان دې مرتبه ته ورسیږي کو د هر علاقې کو د هر ملک کې چا کې چې ایمانی دا سره محبت وکړي شي دا د ایمان یو جز دی، الولاء والبراء، د الله لپاره دوستي کول او د الله لپاره بغض او کینه کول. کو زمونږ ورور ولي نه وي، پلار هم ولي نه وي، خپل خپلوان هم ولي نه وي، دوست هم ولي نه وي، خو چې کافر یې دې نه کرکه او نفرت وکړو، مرتد یې د دې نه کرکه او نفرت وکړو او چا کې چې ایمان وي نو د دې سره مینه او محبت وکړو، اګر کو زمونږ په قام، وطن، علاقې، ملک نه وي. زمونږ په منځ کې نسب ایمان دی ایمان دا ایمان مونږ راجمع کوي په هر ځای کې چې مسلمانانی مؤمنانی دا زمونږ ورونه دي او په هر ځای کې چې کافرانی مرتدینی منافقانی دا زمونږ دشمنان دي لکه څنګه چې شیخ ابو مصعب زرقاوی رحمه الله وی الامریکی المسلم اخونا الحبیب والعربی الکافر عدونا البغیض امریکنی مسلمان دا زمونږ ورور دی چې مونږ سره محبت کوو او عربي کافر دا زمونږ دشمن دی چې مونږ ته کرکه او نفرت کوو ولو تشارکنا و ایاه فی رحم واحده اگر کو مونږ په یو بچی دانه کې ولې نیو شو یو بچی دانه نه ولې نیو شو د یو مور نه پیدا شوی زمونږ ورور یی خو کافر یی نو ددی سه مونږ دشمن هم دی او مونږ تری کرکه کوو نو امریکنی مسلمان عرب مسلمان دا زمونږ ورور دی او که پښتون یی او زمونږ ورور یی د نسب په لحاظ سره خو ایمان پکی نی کافر یی مرتد یی منافق یی د یهودو او نصاراو ملګری یی د هغوی ایجنټ یی نو دا زمونږ دشمن دی چې مونږ ترې کرکه کوو اګر کو زمونږ د یو مور نه ولې نه پیدا شوی دا د ایمان عقیده ده باید چې دا عقیده مونږ په زړونو کې قوي او راسخه او مضبوطه کو بس معیار د محبت دا ایمانی هر ځکه چې مؤمنی مسلمانی دا زمونږ وروري د دنیا په ګوټ کې په هر ملک کې هر علاقه کې هر وطن هر جبه والا کو پارسي خوان يي، کو ازبک يي، کو تاجک يي، کو پښتون يي، کو پنجافی يي، کو سندی يي، بلوچی يي او د هرې علاقې، د هر وطن، هر ملک يي، نو دا به زمونږ رور يي او د دې سره به مونږ مينه او محبت کوو او دې سره به د قوم، وطن، د ژبې د وجې نه مونږ کرکه او نفرت نه کوو. کرکه او نفرت به مونږ د هر هغه چا سره کوو چې کافر يي، مرتد يي، او د قرآن او سنت نظام نه مني او د په ځای باندې وضعي قوانین مني ځان نه جوړ شوي قوانین پارلمانونه د لاړمکاله قانون جمهوریت دیموکراسي او سیکولر نظامونه مني نو دا زمونږ دشمن دی چې موږ به دې سره دشمني کوو او کرکه او نفرت به ترې کوو نو معیار د محبت دا به ایمانی چا څه چې ایمان و دا زمونږ ورور دی باید چې د تمامو مسلمانانو په ذهن کې دا عقیده وي په مدینه منوره کې د روم نه خلک راغلي وو د مختلفو علاقو نه مسلمانان راغلي او مدینه دا د دولت اسلامي ګرځېدلی هر قسمه خلک او د الله په محبت او په ایمان باندې په الله تعالی باندې په دې باندې رونه رونه ګرځېدلي وو، دښمنیان یې نفرتونه، بغضونه یې ختم کړي وو، او د هر هغه چا سره یې د دښمنۍ اعلان کړی وو څوک چې الله او د الله رسول نه مني او د هغه نظام نه مني. نو زما رونو مسلمانانو! زمونږ عقیده به همدا وي د تمامو مسلمانانو چې زمونږ په منځ کې راجمع کوونکی او رایوځای کوونکی شی به دا ایمان وي. نو اولنی صفت او اولنی شرط دا دی چې الله تعالی وعده د خلافت کړې ده د هغه کسانو سره چې ایمان یې پکې دویم وعملو الصالحات عملونه کوي نیک نیک عملونه چې په چا کې نو دیو سره الله تعالی د خلافت وعده کړې ده چې الله به په ځمکه مشري ورکړي باید چې زمونږ په معاشره کې نیک اعمال زیات شي، امر بالمعروف نهی عن المنکر، په معروف باندې هر چا ته حکم کوو او د منکر نه خلک منع کوو، زمونږ په معاشره کې لمونځونه دا په صحیح طریقه باندې شروع شي، د دې اهتمام، هم دغه رنګې نفلونه، تهجد، ذکر اذکار، دعاګانې، هجرت، جهاد. صبر او توکل انابت دا نیک اعمال د قران تلاوت د قران علم په قران کې تدبر او سوچ کول او د یاد کې ماته الله تعالی څه وایي تدبر دې ته ویل کیږي د یاد کې الله تعالی مزه د چی امر راته کړي د چی نه منع کړم دا قصه او دا واقع الله د څه مقصد د پاره راوړی دا دا خبره زمونږ استاد ذهن کې کی عمل الصالحات چا کې چې ایمانی او نیک عملی دوی الله تعالی دا وعده کړی لا یستخلفنهم فی الارض ته په ځمکه به مشري ورکوم، کما استخلف الذین من قبلهم، لکه څنګه مې چې مشري ورکړې وه هغه کسانو لره چې مخکې د دې نه وو. د نبي علیه السلام نه واله د ابوبکر رضي الله تعالی عنه، عمر رضي الله تعالی عنه، عثمان رضي الله تعالی عنه، علي رضي الله، معاویه رضي الله تعالی عنه، په ټوله ځمکه باندې تقریبا د دوی مشري راغلې وه. دا د دې د وجې نه چې په دې خلکو کې ایمان و، په صحابه کرامو کې، په دې خلفاوو کې او په دې کې نېک اعمال و، په دې خلقو کې. نو الله تعالی اوس دا وعده پوره کړه چې ډېر علاقو کې او ډېر ملکونه الله تعالی فتح کړل او د دې وجې نه اسلام غالب شو نو اوس هم الله تعالی زموږ ته دا وعده ان شاء الله پوره کوي چې کله په من کې ایمان راشي او نیک اعمال په من کې راشي باید چې تمام مجاهدین مهاجرین او انصار او عام مسلمانان ایمان راشي په اعلی درجه کې او نیک اعمال راشي نو الله به زمونږ سره دا وعده پوره کوي، وليمکنن لهم دینهم الذی ارتضی لهم، مونږ به تمکین، ځای، ورکړو دیو لره دغه دین چې هغه وله خوښ کړی شوی دی او وليبدلنهم من بعد خوفهم امنا او الله تعالی وایي مونږ به بدل کړو وروسته د یېرې دیو نه امن، دوه خبرې، تمکین به الله تعالی وایي ورکوم هغه دین چې دیو لپاره خوښ کړی شوی دی، غوره دین. د دې لپاره به تمکین ورکوي د قرآن او سنت د نظام لپاره به الله تعالی تمکین مؤمنانو له ورکوي دویمه خبره دا ده چې یره ده د دشمن یره ده قسمه قسمه د کافرانو مرتدینو او د اسلامي خلافت ډیر دشمنانی الله وایي دا یره به ختموم امن به راځي او الحمدلله ثم الحمدلله د خلافت اسلامي په ځمکو کې امن او امان دی بل شرط دا دی یعبدونني لا یشرکون بي شیئا دوی به خاص زما بندګي کوي او زما سره به شریک نه جوړوي. چې د الله تعالی بندګي کوو مونږ او د هغه سره شریک نه جوړوو. عبادت خاص خالص د الله د رضا لپاره او د شرک نه به دا ځان ساتي. کله چې شرک راشي په یو دولت کې نو هغه ختمیږي. دولت عثماني په څه وجه ختم شو؟ ځکه په هغو کې شرک راغی او شرک فی العبادت، په بندګۍ کې د الله سره شرک کول، شرک فی الحاکمیت، په قانون سازۍ کې د الله سره شرک کول، د ملک علاقې قانون به هم د الله تعالی چلیږي په هغه علاقو باندې او بندګي به هم د هغه کیږي هر قسمه شرک نه به اسلامي دولت او اسلامي حکومت پاکي او د هر قسمه بدعاتو رسوماتو رواجون نه به پاکي نو الله به اله غلبه ورکوي چې شرک په یو ملک کې نه وي توحید په هغه ملک کې او په ملک کې بدعتونه نه وي او سنت طریقي د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم طریقي پکې نو دای خلکو له الله تعالی غلبه ورکوي، دا به په کې، ومن کفر بعد ذلک فاولئک هم الفاسقون، چا چې کفر وکړو وروسته د دې نه، دا فاسقان دي، د الله دین نه وتونکي. واقیموا الصلاة، بل الله تعالی وایي، پابندي د لمانځه وکړئ. لمانځه لپاره باقاعده کمېټې نه مقرره کړی شي او څوک خلک رابلي لمونځونو ته په نرمۍ باندې او په سختۍ باندې، هم دقرنګي فرض لمونځونو ته، د تهجدو، د نفلونو د دې ترغیب ورکول کېږي. وآتو الزکاة ورکئ زکات، زکاتونه ورکول، پابندي د مانځو کي وآتو الزکاة ورکئ زکات، نو زکات به په اسلامي مملکت کي دا به اخیستل کیږي د مالدارو نه او په غریبانانو به تقسیمیږي، وآطیعوا الرسول او د رسول صلی الله علیه وسلم تابعداري کول، د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم کامله تابعداري کول په هر قول، فعل کي او تقریر کي. شیخ الاسلام ابن قیم رحمه الله وایي چې لغړه تابعداري د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم کوله او د نبی اسلام انتهایی احترام او محبت کول او داغه د خبرې کامل اتباع کول لعلکم ترحمون دې لپاره چې تاسو رحم وکړئ نو چې رحم وکړئ شي الله با اسلامي خلافت نورم قوي او مضبوط چې زمنګ په معاشره کې امر بالمعروف او نهی عن المنکر عام شي او په تمام افرادو د خلافت اسلامي او د دولت اسلامي کې ایماني نیک عملونه وي همدغه رنګې توحیدي او شرکیات او بدعات نه پاکي او همدغه رنګې د سنت طریقې پکې د محمد رسول الله صلی کامل تابعداري د منځ اهتمامي د زکات اهتمامي نو الله تعالی به اسلامي خلافت له غلبه ورکوي او الحمدلله ثم الحمدلله ورځ په ورځ باندې اسلامي خلافت مخ په وړاندې روان دی او اسلامي خلافت له الله تعالی غلبه ورکوي نو باید چې په تمامو مجاهدینو کې دا خبرې يي د ظلم نه موږ ځان وساتو په هر چا باندې رحم وکړو د مشر احترام وکړو د غرور نه ځان وساتو په نیک اعمال او جهاد او هجرت باندې دوکه نه شو د ګناهونو نه ځان وساتو تمامو ګناهونو نه او نیک اعمال شروع کړو نو الله سبحانه وتعالی به موږ له غلبه او فتح او نصرت او غلبه راکړي، ځکه چې موږ د دې کافرانو او مرتدینو سره چې جنګېږو نو په ایمان باندې او په نېک اعمالو جنګېږو، نور زموږ د دې څه طاقت برابر نه دی، نو دا په ایمان باندې جنګېږو او د الله په مدد او نصرت باندې، نو هغه هغه اسباب چې په موږ کې راشي، چې د الله تعالی نصرت او مدد او فتح ورسره راځي، نو هغه هم دقه مددونه دي، تقوا موږ ځان کې راولو، د الله نه یېره، د الله او د الله د رسول کلکه تابعداري وکړو، د خپلو امیرانو، کلک اطاعت وکړو او د هغو د اطاعت خیال وساتو، د هغو نافرمانۍ نه ځان وساتو، نو الله سبحانه وتعالی به موږ له غلبه او فتح او نصرت راکړي. دا کافران، مرتدین، الله تعالی به له شکست ورکوي، الله به یې ذلیله کوي او الله تعالی به څنګه چې شکست یې ورکړو همدقرنګې. شکست به الله د آینده لپاره نورو لم ورکړي او ان شاء الله د پاکستان مرتد حکومت او د افغانستان مرتد حکومت ډیر زر به الله تعالی مجاهدینو له پراخه پراخه علاقې ورکړي او پراخه ملکونه به له الله تعالی ورکړي او دوی به الله تعالی ذلیله کړي او د دیو دا سامانونه او اسلحې او ټینکونه او ګاړي او توپونه او جازونه دا به د مجاهدینو لپاره الله تعالی غنیمت کړي او داسې به غنیمت کړي او رسوا او ذلیله به کړي لکه څنګه چې د دې ملک نه روس شرمېدلی او ذلیله تللی دقرنګه الله تعالی دا کافران او مرتدین هم ذلیل واپس کیو دا مالونه به الله تعالی د مجاهدین لپاره غنیمت کی په دې خاور باندې نور دا صلیبیان جون نشي تیرولې او دا سیکولر خلک په دې خاور باندې به نور حکومت ونه کی په دې خاور باندې به با ان شاء الله تعالی نړیوال اسلامی خلافت را روان دی او راغلی دی پی او په دې ځمکه باندې به با د قران او سنت د نظام نه علاوه بل نظام مجاهدین پرې نه دي ځکه مجاهدینو دا عزم او اراده کړې ده او د الله سره دا کلک لوس کړی دی چې په دې ځمکه باندې د قرآن او سنت د نظام نه علاوه بل نظام موږ نه منو نو ټولو کافرانو او مرتدینو ته موږ دا خبره کوو چې انتظار کوئ موږ هم ستاسو سره انتظار کوونکو نه یو انشاءالله چې دا د کفر ټغر دا به الله تعالی ټول کړي او ډېر زر به دی رسوا او ذلیل شي او ډېر زر به په ټوله نړۍ باندې خصوصاً د خراسان په خاوره باندې د اسلامي خلافت تور بیرغ دا خور شي او تمام مسلمانان دا به عزتمن شي او په دې ځمکه باندې به د اسلام او د مسلمانانو عزت وي په دې ځمکه باندې به مسلمان ته څوک ضرر نشي ورکولی انشاءالله ثم انشاءالله هغه کونډې او یتیمانان هغو ته موږ دا خوشخبري ورکوو چې ستاسو د صبر او ستاسو د تکلیفونو او مصیبتونو د وجې نه الله تعالی اسلامي خلافت راوستو او په موږ باندې رحم وکړو او ورځ په ورځ باندې به دا غالبه کیږي نو تاسو اسلامي خلافت ته دعاګانې کوئ او دې سره خپلې نېکې مشورې مرګرې کړئ او تمام مسلمانانو ته موږ دا دعوت ورکوو چې د اسلامي خلافت لپاره هر قسمه مدد د دې سره وکړئ ځکه چې دا هغه اسلامي خلافت دی کوم چې نبي علیه الصلوة والسلام بشارت او زیری ورکړی و چې ثم تکون خلافة علی منهاج النبوة بیا به خلافت وي په طریقه د نبوت باندې نو دا هغه خلافت دی نو ای مسلمانانو دا ستاسو دولت دی ستاسو خلافت دی راشئ او د دې اسلامي خلافت جنود او لښکرې وګرځي او تمام علماء کرامو ته موږ دا خبره کوو چې ای علماء کرامو تاسو راشئ او د اسلامي خلافت سره ملګري شئ او د اسلامي خلافت دپاره کار وکړئ، د دین خدمت د اسلامي خلافت د سوري د لاندې وکړئ او د طاغوت د سوري د لاندې مه کوئ، څومره قاضیان چې دي هغه دې راشي او د اسلامي خلافت په محکمو کې دې قضاوت وکړي، دا. قرآن او سنت په نظام باندې دا خلافت روان کی نو دغه ته موږ دغه تمام علما کرامو ته علماو ته دلته ضرورت دی قاضیانو ته ضرورت دی انجنیرانو ته ماهر ډاکټرانو ته دلته ضرورت دی او ځوانانو ته دلته ضرورت دی پوهه پوهه خلکو ته ضرورت دی او تنظیمونو جنودو ته موږ دا خبره کوو تنظیمونو کې چې کوم مجاهدین دی هغو ته موږ چې اوس وخت را رسېدلی دی چې تاسو د اسلامي خلافت سره یو ځای شئ، خو هغه مشران دي او که کشران دي، ټولو ته موږ دا دعوت ورکوو چې راشئ، د اسلامي خلافت سره یو ځای شئ، ځکه تاسو تقریباً دېرش کاله، څلوېښت کاله د اسلامي خلافت لپاره جنګونه وکړل، نو د یهودو په شانته مه کېږئ، که نو یهودو چې کله د نبي علیه الصلوة والسلام نه و راغلی، نو دعوت به یې ورکاوه، ویل چې کله چې پیغمبر راغی، نو مشرکینو. د مدینې ته به ویل او مشرکینو د عربو ته به ویل چې کله رالی نو موږ به د محمد رسول الله صلی الله مرګرتیا وکړو او تاسو به د ارم او د عاد په شان تمړو کو او فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به کله چې هغه پیغمبر رالی او وی پیجندو نو به په کوپر وکړو نو تاسو دغه يهودو په شان ته صفت مخ تیاروي تمام د تنظیمونو مجاهدین مشران او کشرانو ته چې تاسو دا څومره کونډې او یتیمانان ورکړل او څومره مظلوم مسلمانان وروڼه زموږ شهیدان شو په بې دروۍ باندې یینې توی شوې او کونډې یتیمانې پاتې شوې مظلوم مسلمانان جیلونو ته ستاسو په مشرۍ باندې لاړ او سختې او تکلیفونه مهاجر شو سختې او تکلیفونه پرې تیر شو نو د الله سبحانه وتعالی نه ویرېږئ د قیامت ورځ مخې ته کوي هغه ورځې نه چې ماشومان به پکې بوډاګان کیږي ګورې قیامت ډیر نږدې دی ډیر نږدې دی د الله د قهر او غضب نه ویریږئ نور د اسلامي دولت سره ملګري شئ دا حق خلافت دی تاسو ښه پیژندلی چې دا حق خلافت دی او د دې تنظیمونو کشران ته موږ دا خبره کوو چې د الله سبحانه و تعالی نه ویریږئ او ځان له کینئ سوچ وکئ تاسو په دې کې سوچ وکئ چې څومره غوره غوره خلک تاسو د تنظیمونو نه اسلامي خلافت ته را روان دي دا ولې راځي او څومره د نړۍ مسلمانان ورځ په ورځ را یو ځای کیږي تمام مسلمانان تقریبا را یو شو نو ای د تنظیمونو مجاهدینو ای وای د تنظیمونو مشرانو تاسو ټولو ته موږ په اخلاص او په خیر خواهی سره دعوت درکوو چې راشئ او د اسلامي خلافت سره ملګري شئ د کمزورۍ نه موږ تاسو ته دعوت نه درکوو والله العظیم چې په لسګونو خلک په هره ورځ را روان دی اسلامي خلافت او اسلامي دعوت ته موږ په تاسو باندې خیر خواهی لټوو ستاسو خیر خواهی په تاسو شفقت او دا زموږ خوښه ده چې تاسو د جهنم نه بچ شئ، د مرګ د جاهلیت نه بچ شئ، تاسو ډېرې قربانیانې د اسلام لپاره ورکړئ، نو د الله سبحانه وتعالی نه دا دعا کوو چې تاسو له الله تعالی توفیق درکړي، د اسلامي خلافت او د اسلامي دولت سره ملګري شئ، نو تاسو ټولو ته موږ د زړه د خلاص نه دا دعوت درکوو په کلاه او تندي باندې چې راشئ، د اسلامي خلافت سره ملګري شئ. تمام مسلمانانو ته موږ دعوت ورکوو چې د اسلامي خلافت سره ملګري شئ او دې لپاره دعاګانې وکړئ، هر قسمه مرسته او مدد په تاسو باندې چې راځي نو په تاسو باندې دا فرض دی، ځکه وان استنصروکم فی الدین فعلیکم النصر، مؤمنان درنه مدد وغواړي نو تاسو باندې مدد لازم دی او خلیفة المسلمین هم ټولو مسلمانانو ته دا دعوت ورکړی دی چې د اسلامي خلافت او د اسلامي دولت مرسته او مدد وکړئ، هغه خلافت چې موږ او تاسو دې لپاره ډېر کوششونه او دعاګانې کولې هغه قایم شو، نو باید چې دا اسلامي خلافت او دولت موږ قوي او مضبوط کړو او دې لپاره هم هر قسمه مرسته او مدد وکړو او تمامو مرتدینو ته موږ دا خبره کوو کافرانو ته چې ان شاء الله ثم ان شاء الله تاسو ته موږ دا دعوت درکوو چې راشئ د اسلامي خلافت ته توبه وباسئ او مخکې د توبې نه چې تاسو مخکې د قدرت نه چې تاسو راځئ نو ستاسو توبه قبوله ده تاسو ټولو ته موږ دا دعوت درکوو چي د کفر نه او د جهنم نه ځان وساتئ، د کفر په مرګرتيا کي ځان مه وژنئ او د اسلامي خلافت سره مرګري شئ، ولي تاسو د ميندو نکاحونه دي ملانو نه وو تړلي دي علماء کرانو ستاسو نکاحونه دي علماوو نه وو تړلي تاسو ته په غوږونو کي ملا بانګ نه وو کړي تاسو د مسلمان په کور کي نه وئ پيدا شوي ولي تاسو د امريکي او د افغانستان مرتد حکومت سره مرګري کيږئ او د پاکستان مرتد حکومت سره نو راشئ، تاسو د مسلمانانو بچي وئ، ستاسو نیکونه مسلمانان وو، راشئ، ستاسو نیکونه هغه خلک وو چې د روس خلاف جنګېدلي وو، د انګرېز خلاف یې جنګونه کړي وو، نو راشئ او د اسلامي خلافت عسکر وګرځئ او د کفر عسکر مه ګرځېږئ او که چرته رانلئ نو ان شاء الله مجاهدین تاسو ته په انتظار دي او ستاسو نجسې تنې ستاسو د سر بدنونه به ستاسو دا سرونه دا به درې کړي ان شاء الله بیا به ستاسو عذر او بانه پاتې نه شي الله سبحانه و تعالی دې تمام مسلمانانو ته هدایت وکړي چې د اسلامي خلافت جنود او لښکرې وګرځي وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد